الرحمن الرحیم د رمضان یا د عید او د ثبوت ولا بحث وکړو ته بشه تیر شو مسله دا څه بیان شو لا چې کچېره اسمون شي علت و علت منا ګډ شو غبار دا لګای دا او د رمضان میاشت وه د اې د پرا یو شهدا کفی دا چې یو کس یو ویني پاشه د مذکر او د مانس فرق نشته او د رنګ د حر او د عبد فرق نشته پشه عادل به ویس کنه چې کابي وی عادل به فاسق پنوي هغه چې وینه کنه په دې باندې باب امام ته چې ویر شي او شهیدی وته کو کنه شهیدی قبل ولا شي کنه قبلوي به چې عادل وي یو سړي په خوله باندې بیرې راشي او که چېرې د عید میاشت وه اقام عید میاشت وه یا د سترد میاشت وه بلکې د نره میاشت داسې خوم ده بیا د پره نصاب شرط ده چې دوا کسون به وي ذکرته په شرط ده چې یو به خامخا نر وي یو به خامخا نر وي هغه دوا کسې که به ښه دی ویا خالصه ښه دی که نه هغه شهیدي نه کابلېږي عادلون به وي او کچیر اسمون شین و فضا صفاوا بیا کوری کان دی رمضان کی ساوی کده عید ولا کی ساوی کنه به دې پر جمع عظیمه شرط و دمرا ډیر شهیدون په شار چار دی چې د امام دغه علم من حاصلېږي و دا یقیني حاصلېږي چې دمرا ډیر خلق مختلف اطراف ولدي د مختلف کلی ولدي ا دې به کنه دا غا درویغه دې پر اتفاق مرکانین سره کړی چې صحیح چې کنه مشته په درویغه باندې رضای جوړه کی یا عید جوړ کی څه خاص شمیر کنه دا مراد نه ده دا چې به دوباره سړی باوی سړی به دوباره نه پکېږي کنه هغه شل به وی دیش مې سړی به دوباره نه باندې کېږي کنه او لاس وته مړه سړی دی وی استقاون سړی وی سړی دوباره په باندې کېږي کنه دا غلا سوته مړه جمع عظیمه دو دا غشل مړه بیا جمع عظیمه دو چې د امام کنه په باندې اطمینان نه حاصلېږي به بو کا ویل کی وی به کنه به او د خوان دا وته معلومیږي کنه دا مطلب چې کر اعتبار تعداد تند اعتبار کنه د بچا و د کنه قاضي اطمینان ته دا چې اې کنه اطمینان په مندرسي هغه دا بالکل یقین حاصلېږي کنه چې دا خبره رښتیا کو او دغه په درویګه د پر سره اتفاق مرکان دو کړی بدا جمع عظیمه دو هو داغه مسله چې په یو ملک شي کنه میاشت ولیدل شي بل ملک ولا به هغه به سکو سعودیا شي میاشت ولیدل شي د رمضان شولا یا د یشولا پاکستان ولا به سکو هدې ملک ته تعرض نو کړلو خو په کوم څه مسله ده چې ولا اعتبار الاختلاف له کنه له اعتبار المطالع ولا عبرت الاختلاف المطالع مطالع د مطلع جمع ده مطلع د کنه میاشت تر خطلې زوی ته ویل شي چې کوم طرف نه میاشت تر خېږي مطلع ولا عبرت الاختلاف المطالع د مطالع اختلاف ته اعتبار نشته چې دا څه لکاوي چې پاز شي کنه میاشت دې پر خېړي او په بل ملک شي اده کمیاشت نرخېړي دا څه اختلاف ته پښې کنه ته د بار نشته چې کیمی کارو خطلا په مغرب شي میاشت وری دلا شولا او مشرق خلک ته په شرعي طریقه باندې ثبوت وشلو کنه چې بار په مغرب شي میاشت دې شي دو په سعودیا شي یا په افریقا شي یا په برتانیا شي په مشرق خلک باندې رجادو په باندې یی دادا ظاهر مذهب ده ده ولا اختبار لاختلاف المطالب اختلاف ته مطلب ته ادبار نشته په یو ملک باندې کنه ایګه مطلب شي میاشت دلا شي په دې بل ملک په مطلب شي میاشت نه شي دلا هو چې کیمی کولی دلا شلا او بل ملک ته کنه بل لکه ته ثبوت په شریعت طریقه باندې ورسېدلو بیا اځه کده میاشت نشي دلا کنه ا د ک سبول مس کنه خلق په سبول منځ باندې لګیا دي سبول مس کیږي کنه امیډو لا مطلع ته ادبار نه شاته دا کور مصر غاتې د ټوله دنیا باندې سبو شو ده او سبو وتل ده کنه نه چې په کیمه ملک باندې شپادو په باندې غاڅ شپادو کنه په کیمه ملک باندې 14 دو اور مصر غندو حتی هغه سبول مدینه کړل شي مې څنګه سبول می وختل ده کنه دا د پمیر باندې به زوال شي په سعودیا کې بیا زوال نه وي مثلا ګلمیز جایز ده مش پښین راځي کبه نه وي جایز هو د میاشتې کیسه مختلفه ده بارا په مغرب شي کنه ا میاشت تر خطلې وي مشرق شي میاشت نور خطلې خو چې یې کنه هغه یکم رمضان شو یا یک شوال شو کنه ای ویا کنه هغه تاریخ ته دوه تبا کنه یکم رمضان مشي یکم شوال برشي خو دا به شرط چې په تر شهي طریقه باندې ثبوت وشي کنه ای وی خلک ته میاشت دې سو ثبوت په سلویره طریقې باندې ده یا خو شهادت ته على رؤيت که په تعبیر ونه کیا پر رؤیت باندې یا خو رؤیت ته میاشت وی دلا شولا او که تعبیر ونه کیا شهادت اهل رؤیت ته په لیدو کا باندې کنه شهیدی وشولا دوی کسونه درې کسونه میاشت ولیدله د رمضان یا د کنه عید ولا وا قاضي ته ورغل شهیدي وته وکړله چې بیل میاشت لیدلو کنه قاضي شهیدي قبیله کړله بس کنه میاشت ثبوت وشلو او یا شهادت علی شهادت ته په شهادت ته ریت باندې چې چا میاشت لیدلې دو هغه معذور دی په خپل نشي تللا یا قاضي دوی ته نشي زولا په خپل نشي تللا معذور دی کنه هغه کنه شهیدونه ته خپل شهیدی وکړه چې میټ ته تو ته شهیدی کی کنه چې میټ میاشت لیدلې دو نساوی پیرا کړ شهیدونه پیرا کړ یمیر د خپل تو شهیدی وکړي څه کنه بیا هغه رول هغه داش شهادت یې نه کړو په لور شاته چې چا میاش لیدو هغه مشته شهیدی کړی او میر کنه شهیدی کی سچې هغه میاش لیدلی دو قاضي به کنه هغه شهیدی وخصله دغه ثبوت ته اعلان به وشي کنه چې شهیدون تیر شول او دویمه طریقه دریمه طریقه شهادت ال قضا دو ا قاضي څنګه کنه شهیدون تیر شول په خپل خو میاس نه لیدلی نه شهیدونه وی ته ویری دی کنه چې میر د خپل تو شهیدی وکیسته خو اقضا لیدلی و چې کما کنه قضی کروایا کړه اټوله کرویو کتلا چې د شهیدونی وخصل او شهیدی قبیله کړه وکنه اته کنه حت وته حواله کړو چې تو څه کنه د بو په اصطلاح باندې شهیدی کړای شته اګه پاکستان تر ول هندستان تر هغه شهیدی وکړه شهادت القضا دا د کبایت شي هي سره طرف نه چې خلک سی وي چې په خو په سای سره باندې خو یید ده ای باندې چې سیکنه دا طرف نه خلک سی وي چې دولا یید ده دولا یید ده دا پته نشته شاکه چې سایدون به دوله چا تیر کړ یا دوله سایدون چا تیر کړ شاکه و استفاده دو کرام خبره دو کنه چې ادي کوي دا دي کوي دا کنه یو څه پرپګنډه وی کنه پرپګنډه نه دا دې کنه خلک کنه خلق ته وینې شاچا خلق نه خبره ته ور وې کچ په بالی باندې خو یید وو په نوران یید دا وکنه په خیسره باندې یید دا د تخیل مې نوشا باندې یید دا دو ته خو نو چا میاشت لیدلی و نو د شهیدونه شکنه شهیدون شته نه په قضا باندې شهیدون شته کنه خدا ما خبره ورسله دو ته خود به خود به یید شو استفاضه اړان خبر کا چې خبر اغم اړان شي مختلف اطراف نه و طرف نه نه و طرف نه خو د ټولو د خلک سي کنه نه د مختلف اطراف نه چې دا کنه خبر لنګ شي به دغه یې دا سلویر طریقې باندې دي کنه شهادت علی رؤیت او شهادت علی شهادت رؤیت شهادت القضاء و استفاضه او یو شهادت ته یو خبر ده دغه شفر ته شهادت هو ا د پر یو خو نصاب پچار وی عدالت ته شرط دی او مجلس قضا ته شرط دی شهادت عادي کنه کېږي کر عادي قاضي مجلس کېږي چې کوم صحیح دا ودی پای وی شهیدون ته راوي کنه او درنګ د شهادت په قاعده الفاظ وی اشهدو الفاظ به کوی ته زدا شهیدی کو چې کیما شهیدی وی اشهدو ټکی به تر شرط دی او یو خبر دا خبره خو یو وکړ نه کو کته ویل شي ا و ك ي ن ا او د محبر هنا تو خبره ك كنا زي بيلور د امر داستا كنا بروم شو يو درون حمله وشو لا خبر ده ده شهيدين ده د مياشت ولا مملا چې دو دا په شهادت پر تل دو د دې ولا چې کوم ثبوت ده دا کړه په خبره ادهګه ثبوت په شهادت پر موقوف تا په دې باندې به بقیدا شهادت کیږي په خبر باندې نه کیږي شهادت ته چې کوم شرطی نه دی هغه ټول شرطی نه پښې پیراوي نصاب با پیراوي عادلون باوي مجلس قضا باوي شهادت ولا چې کوم الفاظ دی هغه الفاظ با پیرا کی کنه او قضی به منظره بیا قضی منظره نه کړه خو بیا ته نه وشوله قضی واخلي خبر دا مخبر چې څه خبره کو ادا ډیر عادل ویل نه وی ډیر څه قاعده ویل نه وی خو دېګه په کنه مخبر په خبره باندې کنه یت کېږي نه یو لوی بزرګ دی وی او لوی کنه ولاد وی کنه خلک په خبره باندې سو په دې یقین دا چې دا درویغ نه وی کنه خو یې خبره وکړه چې دولې کنه یید ده په دې باندې نیت کېږي کنه دوا کسان د وی درې کسان په دې باندې نیت کېږي کنه بقیدا شهادت پې کو شهادت پر دغه درې دوی چې شهید به په خپل باندې مجلس قضا ته درېمي یا به د خپل شهیدی باندې کنه بل شهید کنه مقربي خپل سعود وي خپل طریقې دي کنه چې مو د خپل شهیدی وکړه بیا دغه نسب چې کوم کنه مشکلات پیدا شوې دي همیشه د پر د سعودیا او د پاکستان او د نیر کنه مشرقي مملکه بنگلاديش شنی وي د هندستان شنی وي د پاکستان شنی وي د سعودیا شي کنه راشي سعودیا شي دا شي پاکستان شډیر خلی عالمون دی مختا تر شوی دی یسال هم موجود دی کنه بنگال شادی پکنه هندستان شادی خو د سعودیا په عید باندې نه عید کوي د سعودیا پر رضا باندې نه عید کوي نه رضا کوي حالانکه میر مذهب باندې کچ ولا اختلاف پر ولا عبرت الاختلاف المطالع که مطالع اختلاف ته بار نشته بار کان چې رمضان شي یا بار کان چې عید شي کنه لار بار ازم کېږي او دا په ابا عید کېږي و د باوجود میږي نیت کوي کنه نیت رژې کوي دا څه د تغفر کې سان نو چې ده کنه پاکستان یا د هندستان یا د بنگلاديش مشکي معاملې کې ولا چټي کې نیت کوي کنه هغه هسې تغفل کو سستی کو یا الیاذ بالله بدینه دی کنه سعودیا په عالمون نه کنه هغه چې کاري شاله عالمون علم په لحاظ بندا وچت دي او د تقوی په لحاظ بندا وي نه وچت عالمون دي خو دا هغه ا د فقی د فقه مسلې د وجه نه کنه هغه مجبوری د وجه نه دا خلق اسره اتفاق نه کونی کې یو سر نه رجه کوي چا خو دا حساب کړی چې می ځکه نه کوي او ځکه نه رسې وکړي چې اختلاف ته ته مطلق ته اعتبار خو نشته خو دا مطلقا نه دو ولا عبرت الاختلاف المطالب دا خبره مطلقا نه دو بلکې دا په بلا دی قریبا شي اعتلاف نشته اعتبار نشته چې کیمه علاقې سره نږدې وي بلاد قریبا شي اختلاف ته مطلع ته اعتبار نشته او په بلاد نائیا بلاد بعیدا شي اعتبار شته دغه متحرین فقهاوی د کم سرخدو زیلهی کر ایګه دغه مسله چې کړی دو کنه او دغه نقطه یې بیان کړې دو چې دا خبره مطلقا نه دو ولا عبرت الاختلاف المطار بلکې سره کوي د کنج فل بلاد قریبه په بلاد قریبه شي اختلاف نشته په بلاد بعیده شي اعتبار شته دوله کله چې یید وی یا رجاوی کنه او اوی کیم ځکه دا وی چې کیم شار دا کیم علاقه د ډیر ونه لري دا دا یې کنه کامیاست دې شي بیا ثبوت شي او دې کې بنیت کوي نه برجه کوي بلا دې نه یا او کنه قریبا شي فرق سمره ده دغه فرق ته پشه چې د دوه ورځې فرق نه جوړیږي چې یا میاشت کنه د یو بول رسک کېږي ا د یو بوند دې شه او یا د وتی وسته جوړیږي کنه دا سر پتری کنه شچې میر کاچې یی دی کی پاکستان شه د امیر بکن آی په وتوشتم بدید کې مشه وتوشت لري نیولې وي او یې میاشت ولې دل شو کنه به به دا غا بلاد بایدا بلاد کنه دا ډېر فاصله ده به به میر نو سره نه یې کوي ځکه چې دوی زه اثر پرته می سره یا د دوبون د دیش جوړیږي بیا به مې دې کوي کنه چې دوی زه فرق کوي او پاکستان وی چې کنه ا پاکستان مملا داسو چې کله کله سعودیانا میرو کنه په تویش باندې شي کله کله دوی باندې جوړی سره دوی د فرق مسره جوړیږي کنه امیر لکنه علاقہ امیر ملک د سعودیانا دا ډیر لري ده په بلاد بعیده شو ده کنه په میاشت باندې اثر کله کله د کنه دوه ورځې فرق وچل شي هغه دوه ورځې په میډه مخته شي اې دې وجه نه مش کنه دغه اختلاف ته اعتبار ورکوي او دا څه لکه چې دا څنګه ځای غونې وی کنه یو ور فرق کوي د کمیزې تی ولا کنه بیا به اعتبار نه ورکوي ا دې کنه سړي کوي یا سره نه کوي دا متخرین عالمونه کنه دغه مسله زره کتبه شي دا خبره وخصیدو هو چې کیما د ریاضي اصول دي او د فلکیات ولا اصول دي کنه اې نه پته ولګی دا کنه چې داغه مسله خدا سن دو اختلاف ته متلې ته کنه په داسې د قریبا و د کنه بعیدا احتمال لوړ سوچ نه پوښي جوړي تصور نه کړي ځکه چې میاشت سړی چې کسي چېرته چې ورته ودرېږي که نه بیا هغه میاشت چې ته کسې دغه یوه کوس جوړوي داسې نیمه دایره جوړه شي لکه دایره ولا دا نیمه لندا ملي یو کنه د لیمه ولندا یا د شنه سره دی کې کنه داسې دی کار جوړ شي یو فرضي داسې کوز جوړوي دا میاشت میاشت ګرځي دو دا د کمیاشت په دې باندې دوه تاسو کوز جوړ شو کنه په دې کې مې داسې داسې لندا جوړ کړه دا به دې کاوی جوړیه میاشت لیدل شي کنه په دې کوز شه کدا دې کوي کدا دې کوي ته میاشت نشي کدولې وې کدلې وې کنه دوی چې ترال دا دې کراچي دوه زر میله فاصله ده کنه دا سره نږدې دي ځکه چې دا کنه په یو کوز باندې سره ویلور دی یو ته میاشتې دلا شي دا سایت کسه چې سم را په وره پورې نه وریا کېږي وریا کېږي وړي کا کېږي او دا به کنه وره پورې ته کم کېږي کمېږي په سټ نه سا سا سا سا سا یو به داسې حاضر شي چې صاحب ته تنه شي دله چې دا څه کنه چې ګونه مکان کسه وتا کنه او په سر په نرول شرول شرول شای دا څه حد درو شي کنه چې تا به کنه اته نه بندره به دا شي پټ شي کنه اول به وخت نه ویني خو چې دا سرول شرول شي کنه او به پټېږي به کنه ګډه ته شي به پوس هلي سار به درشي به ساره نه پټ شي دا غا یو کوس جوړ شو کنه په دا کې نه مو چې ته نه پټ کنه وته یو قدم ته درشي به تل درشي چې یو قدم درشي بندره نشي دله په یو قدم باندې فرق مو چول شو چې امیاست معاملہ خو دو په شوکره په شهادت پر تللی دو دا د اخبار کې څخوندو خبره کې څخوندو شهادت ولا کې سادو او په شهادت څه کنه اخبار بقیدا ضبطا دو د هر معاملې ولا چې کیمه معاملې ولا شهیدی وی کنه بقیدا به کنه شهید به دریمی کنه یک مجلس کذا ته به سیمی آجی که به د شهادت الفاظ استعمالوی او کذی به وخلی کنه په اخبار باندې نه کړي که یو لوی کنه بزرګ سړی دا نیک سړی دا میاشتې په کلي شولې ده لا وکنه هغه چاته ملو ته اطلاع ورل چې مو میاشتې لیدلې ده کنه دا دې کا کنه په یوه ولایت باندې په بزرګي باندې د چا نه کېږي کنه چې بزرګ دا کنه یک سړی دا کنه تکلیف ما ور کوي ستا نه په دې شي درويښ ستا کنه دا ټول کله بیا یې کچې د میاشتې درې دوه درې کسې سوزون دی چې میاشتې درو کنه په دې باندې چار نه کېږي کنه په قاعده به سي بلکې که صحابي وي کنه صحابي وي چې شهیدي کو کنه هغه شکر شهیدي درې می کنه او په خبره باندې چار نه کېږي کنه چې په لکی صحابي دا خبره کړی و کني پاشه کنه دې درویګه سي ختم شته پټه کنه خو صحابي دا شاده زرته په قاعده به درې می او کنه شاده الفاظ به سملوي او قاضي په مخه به کنه شهادت وکړو اته په خبره باندې چار نه کېږي ممرا چې کیمه په شرط ترتلی وي ټوله دنیا نه او د اسلامي ممالک کې دی نه لیدو کې طریقه یې کې خلاف ده مخکې موسمیات نه پښتنه به وکړن هنه پښتنه کو هیڅ یې نه کېږي چې میاشت هر میاشت یې نه کېږي پښتنه به نه کو کنه دا میاشت کله راخېږي او کله به ډیبېږي کنه موسمیات ولا فلکیات نه پښتنه کو من جمینی سبګرنه کنه نه نه په دې باندې لار وخی په دې باندې وګاډي بخي سمره فاصله به وګاته سبوت به سمره ټیم پته کېږي کا دیمره ټیم نه نه بقاعده پښتنه کو شپې به ورنه پښتنه کو چې سبوتا میاشت به سټیم کنه تقریبا وخی سټیم دی بیړي میاشت بډاوي کنه و چې خدای مرده مر ټیم پر دی کا تجربه ولا خبره ته کنه تقریبا یره 25 منټ یا 20 منټ په کاند ورمسته کې نه ورس یوي ا ټي پي نه کېږي که سبو ته خمیر یي دا عامه خبره ده عامه خبره هغه به سای بن کړی یو نه یو رې کړی کې فلکیات نه و د مسمیات نه پښتنه پښه کو چې امکان د رؤیت ویا چې رکنم رؤیت ممکن ده به کړی یا صاحب اعلان پښه وکړو دا می خلک پټي بل چې کوم د خبر شای کېږي د عید ولا ورې ده نه بیا په دې پټي باندې میاشت دی ورکو هم تصویر کنه چې په اره میاش شای کېږي کنه یو خو دې چې کومه د ریت ولا طریقه د سعودیا ولا کنه هغه د بیډ د فکر قاعده مطابق نه ده او بل خبره دا مسله ده ولا عبرت بقول المنجمين هم منجمين د فلکیات خبره ته اعتبار نشته چې هغه ویي چې نن میاشت لیدل شي نن میاشت ممکنه ده کنه ي ثبوت په طریقه باندې خو اې تبار نشته خو کچیر اې نفي کړله به تدبار سره وکړ نشته منجمین فلکیات ماهرین وکړي چې امکان نشته چې میاشت لیدل شي کنه هذه خبره تدبار سره کنشتا سعوديه تدبار نه ورکوي لا ر چې میا شو دې شي چې نن بیا مې سره خاطه کنه ټول منجمینه فلکیات په دې باندې اتفاق تا چې دا ویګا ته بار نشي دیره دا مثلا ټول د منجمینه کنه او سعودیا شي لار کنه چې دا ولې راشي ویګا ته بار شي دی وشي کنه چې میا سره بار دوه کنه دا دې کنه هغه د منجمینه د ټول د قاعده ضبط کنه خلاف کنه بیا دې چې مکه میا بار دوه میا بار ولې دی راشي کنه الان که منجمینو که چې دا سول نه پوهېږي چې لاره میاشتو یو کوي چې باره میاشتو دي راشي که نه په دې دهدا کو دا څه ډېر واقعات په شوي د میش خلک چې لوټ شي نه که نه هاي ته لوټ شي مخ به رمضان شي لل بیا بیا کړه وی چې حق که لاره مې خپله په سره میاشتو لیدله که نه هو ویګا ته باره چې لاره شو که چې میاشتو دي شي هغه نه به یې کولو هغه شدا ګون خلک ویږي بنوي سید کول وی چې ملا خپل مې بیا شوی نه کنه دا جون می چلو پر ملان شمه تلولې په بحری جزې شه کنه ایسا دا خاص تو کنه لا لا میاشت نه کنه بارا ویګا ته بیا لو کې میاشت کنه او حالانکه دوه ته بیا کنه ا منجمین کول ته اتفاق ته چې منجمین پر اتفاق وکړه و هغه کنه خبره وی قاعده وی کنه چې دوه ته امکان نشته لیدل کنه به هغه شهادت کنه عقلا مردود ده ابن چلری اته دې بار نه کوي ا دې سره سره د ونډه خبره سره پاکستان ته په سعودي کې د یې کنه یې څو وایي اځ کا شیدور تر شي پاکستان ته په کیمه طریقه دا ثبوت رغلو خو نه هغه شیدون شته چې دوته شیدون تیر شي شهادت الرویت نشته دي کا اخو شهادت خو پرهت په سعودي شو نه شهادت ال شهادت شته هغه شیدون چې شیدی وته او چې مې شیدی پاکستان شو کې سمې میاشتې دلیو نه شهادت ال قضا شته ا قضی و شهیدون تیر شي که چې ته پاکستان ته روشي میر دغه شهیدی کی نه پاکستان کې جیت کې په بل مشکل جیت کې دی کنه کنه خپل قضی دا او خپل قضی دا کنه په دې سلویره طریقې شي ګوا طریقه هو دا کوي کنه خو یا به کنه دا لري کرویت وی یا به شاعت کنه على رؤيت وي يا بشتى الكازاوي كان يا باستفازاوي بیا باندې خو یې کنه چار نه کېږي البته ټلیفون یو ټلیفون دا بار بار ټلیفون نه کېږي سعودیانه بار بار ټلیفون نه کېږي کنه خو هغه چا چې وکړه چې ریاض نار وشي جدې نار وشي د مکې نار وشي د مدینې نار وشي کنه مختلف اطراف نه ټلیفون وشي هغه سړی پیژنې کنه چې دا پنکای سړی دا کنه دا و دې پیژنې پنکای سړی دا هغه خبره کو چې کنه په سعودیا شه شهیدون تر شوی دي دا بل جدي ولا وی دا بل مدینه ولا وی کنه کنه په دا بل دا چار کېږي کنه دا غا استفاده دو کنه خو چې د مختلف اطراف ولا وی کنه واغه سړی ته پیژنې هم ته خو چې ټلیفون خو یو سړی ټلیفون کوه ته بل سړی ټلیفون کوه ته بل سړی ټلیفون کوه کنه او چې کوم ذمہ وار دی دې پر خدا خبره نه وي نه هغه طریقه کار نشته کنه دیګه یې ثبوت پر طریقه کار نشته ایک از خپل ولایت ته او ایک از خپل ولایت ته کنه رادیو په اعلان باندې کنه نیت کړي د رادیو په اعلان باندې کنه هغه نه نشه کړي البته په خپل مل شي کنه کېدل شي دا لکه چې کیم کنه قضیه ده په دوه پاکستان شي وای د دې ولایت لوند دي کنه د ایک بدخاج علاج چې کومه طریقه وي کله ته په خلاصه کو مخې به ته په خلاصه ولې او ایسو ریډیو وی دی کنه ریډیو په ذریعہ باندې لانو کو چې دای کا په اسلام آباد سي یا په کراچي شي کنه حلال کمیټون سره وغه شیدون تیر کړ به چې سیمه د پاکستان حدود دی کنه ایک دې پر دا اعلان به حجت تا خپل ملک ته پر کنه دا خبر ده د خپل ملک د قاضي ولا کنه خبر ده چې شیدون تکری بیا په اې پر حجت ته خپل مقصد دې پر حجت نه ګرځي کنه یا خپل مستقل ولیدا قضی ده او دا ایوه قضی کنه هغه په ولایت نه دوه نه ده په دغه سلویره طریقې شی وا طریقه هم خبره سوي یا دا شهیدون ورشي او یا دا کنه قضا ولا کنه هغه شهیدون هغه نن سبا هو کنه ډیره ممکنه ده نن سبا جزینه دي که بدسیو نه کنه دې مسله ته اهمیت ورکړو ار شپه جوزی درسی په کنه هیڅ په سار سی رمضان په شپه بدر سی کنه ته مستقله کریان لګیږي کنه کدا باندې باشوی سعودیان و یا د مصر نه دی یا د شام نه دی په کې ملک ته عرب شي چې میاش لیدل شي کنه ا دې کچې بایشا دا راکړی یو چې ته یو سټی داسې کنه کجو تا ورکولای کنه شهیدونه تا کنه به بیا کنه دا طریقه کې درا شو خو خو دې سره دې خبره هم نشته سره کنه څه پکې نشته سره نه کې مين ولا ملکینا کنه ا د فقیر د پیدا وجه نه مجبور دی که چې می څنګه هغه طریقه کار نشته چې کومه طریقه باندې کنه فکر ته وی چې په دا طریقه یې کوي نه کوي کنه اې دې وجه نه مج نه وسره کېږي کنه یو خبره ده لیدو کې ولاده چې دې کې من دیوګه طریقه دو کنه هغه طریقه مطمئنه نه دو ا دې کا چې کوم اخلاف دي دې هغه مذهب ده دې خپل مذهب ده خنه بلاوي کنه پاش ډېر گنجائش ده خنه بل اخلاف کم دي په عربي ملکیو شه یو په شام کې ډېر دي بیا د صاحب علمون چې مخنات علمون دي کنه هغه دغه وسره کړی دوه دیګه حکومت باندې مر دباو یوستا د شام په حکومت باندې کنه چې کچره هیڅو یا رښاش ولا خو دې مشته فقې مذهب کوي چې دې مطابق کنه وکړه بیا هغه بیا اعلان وکړ چې دا شاګرد غلط ده ارجار ونسیسته کنه یا میوه رښا کنه مخته نیولې دوه کنه او په دې باندې مایز کوي ستا حکومت په باندې به سنوي کوي کنه هغه خلاف وکړو کنه او دې نشي په خلاف نشي کړه په سره کوي کنه رضا سره نشي دا سره کو کنه خو بیا قضا وروي قضا پر بقیدا د احناف فقهاوی د ایران وکړو کنه یمش مذهب باندې رجان د شوی دا یید نشو کنه رضا بیا وګرځوي سره